ما چې کوم کتاب راولې ګو نو دا غر علی ګلو ذمہواری هم ما غسته دا مای خراب دي څه چلو شو زه خپل مای څه شو دا داسې کتاب دی او دا غي حفاظت طریقہ هغه مختلف طریقې دي مختلف وجې دي شفاغت طریقو بزد خپل کتاب او د خپل دین حفاظت کوم یو زمواری داغه په دې طریقه وا چې کله څوک د الله په کتاب کې داسې حالات جوړي رد و بدل راولی تحریف کوي نو فورا الله د انسانانو په زړونو کې واچي چې دې دې کې فلاني دې کې دا غلطي شوې ده او راغلي ده الله دا چې نه وي چې دې صورت رات کې دا آیات نه زما او ستا پر کې واچي مخلوق په خبر کی د قران کریم د حفاظت طریقې دي او دا چې کتاب دا یو داسې الله مفصل واضح خستا مزیدار کتاب الله را لګلې او او دا غي د پاره چې کم خلق غره کړي او چون کړي او داغم ډېر خستا او ډېر مزیدار او ډېر پاره طریقہ برابر او قوت ناک وي او هغه د املا د لوی طاقت ورکړو لوی لوی لوی پالوانان اوبه را غرزول الله بدنی طاقت ورکړو الله تینی طاقت ورکړو څنګه چې قران کې کم طاقت ته چنور کتابونو کې آ طاقت نشتا څنګه جبرئیل امین کې طاقت ته په نور فرشتو کې حسن او طاقت نشتا چې په کوم زینو الله قران کریم علی ګلو پاغ زینو کې مله دې طاقت چولې اغزین طاقتور شو لکه مکه او مدینه اغیر خسته شو او دریم زید آغه مسجد اقصا چاغنن د یهودو په لپیټ کې او ټول کفار نن یو شوی دی او هغه ته په بدای ګوري او داغه مقابله کوي الله دې هغه په خپل فضل او احسان د هغه د پنج نخلاص کی سوره مسلمانان د دنیا چې د چا په لکه ډېر شوق او مینې هغه د هغه نور وسنی خو هغه دعا وسوي کنه او چې د چا وس کیږي مسلمانانو کې هغه کوشش کوي او عام مجبورای الله دې داغه هغه مجبوریان ختم کی او الله دې د هر انسان په زړه کې د مسجد اقصا او د الله د بهترین مقامات زینو قدر او عزت واچي کم خالق چاغه ته په بدی ګوري الله دې هغه نست او نابود کی د يهود اسرائیل او دغه حوارین الله کتاب را لګلو زفار درش او د هدایت د دې کتاب زده کون کی اغم طاقتور الله پیدا کړي هغه زمانہ کې د پیغمبر نرستو طاقتور خلقو په مقدس مکه صحابه کرامو عمر رضی الله تعالی عنہ دور طاقتور جوړ شوی او د قران په وجا د دین اسلام په وجا هغه لوی طاقتونه قیصر او کسرا هغه لړزولیو او هغه ته په غبرات او یره کې راغلیو دارنګي خلفاء اربعه صحابه کرام سپارا هر قسم حالتونه راځي په میدان ولالي زکا غسر یو طاقت موجود دی چاغه دین اسلام او قرانو نن که فلسطینیان جنگ کوي او د کافرو مقابله کوي نو داغه سره د دنیایي طاقت به یې دام خشره اسباب دي خداغه سره یو دینی طاقت ده هغه کمن کمل شو شهیدان بشو او کمن پات شو نو غازیان بشو دا کافر وسري لکه د سپو د خرومون دی مړیږي نه د دنیا کې حیثیت شته او نه اخر کې حیثیت شته قران داغه تشبیه د زناور سنم په دور کړی دا باندې هغه څوک دي چې هغه خپل ډیوټي په دنیا کې د الله د طرف نه چوته شوی هغه پورا کړه هغه انبیا صحابه ائمه مجتهدین تر دې وخت پورې علماو خپل ډیوټي سر تر رسول دا خپل وس مناسب کار د دین غي سر تر رسول او کار کړي مله حافظ قران دی خیر حافظان سو کو دی ملک کو دسری حافظ سے دی حافظ سے دی حافظ سے فنو حافظ سے کا حافظ نو بدا کارونه کول حرام ته حلال وی نه نفس الفاظ باندې د قران حق نه ادا کیږي قران د اغا عظیم شان زینو قران دا غدالې ګونکو د قران قران چې پچا راغلې نو دا غټولو عظمت او بلای بیان کړی دا کله د زې بیان چې په کم ځای قران راغلې کله خلق بیانې چې پچا راغلې کدا غا زمانہ بیانې چې په کومه زمانہ کې راغلې ده ټول دې مشان دي هغه په یو نسبت نو هغه پز د کولو په خودلو باندې مو صرف اول د کوونه ادا په ځانو ډوبې ده او کز دې کو بیا په ځان نه پوهه کو دی په ځان دی وینم هریا سلوی خطو ته بناسته نظر منخت شکرانه د مخلوق په نوم پیش هغه خوري جمیش پی خوري دلی ځان په نوم یو د سمو شي هغه خوري واده ټنګ ټکور غلط هغه دعوت قبلې که حافظ ته ودا کار نه کول قاتل له ظالم دی دا ډیر سونه پکشتا دا کو دی دی حافظ دا څه حکم ده وي ته هم ما میوه د ساتلې راغله کسو درکې نو او بیا لکه دې ویخ نو باسي مو خدای له دې نه پموا مونږ یې حافظ قران ته به دې خخ کارونه وکې نه حافظ قران بیا څه سن کوي ویل زم بچې ما خو حافظ کا خو دې حافظ ته کوم ما توبه تاسو کار وکا دا سه کار پرې دا څنګه صحابه کرامو کار پرې خو دې دنیا کې سید قران خدمت داده چال فاز دکې په معنا او په مقصد ځان پوهه کې حرام او حلال کې جنې او هغه خلکو ته بیانې دا د قران خدمت ته شپه ورځ نه ګوري راحت او سختی نه ګوري جمع او یخنی نه ګوري بس ارته کې چې وځي کې منګای او سستی نه ګوري چې دې منګای کې بسوګه کارونه وکړي دا آسان کار خوشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د احد په میدان شهیدانو شو بخاری کې حدیث راځي کتاب الجنائز کې دیرو قبرونه کنستل مشکلو لکه نن سبا چې فلسطین کې مشکل دي ادا له تاسو نه بیګا مې ویډیو کتا فاشاول باندې زین کلس کې ډیر زیاده سه او صرف کفن او دا چوری او دا تشمیرا راتلی دا پلین باندې او په شاول په پاسا خاور گزاري الله په خپل رحم دا چې حالات جوړ جوړ شهدا د احد کې صحابه ډیرو شهیدان شیو نو په یو یو قبر کې بدوا درې کسان کې خودلې شو نبی علیہ السلام وې ايهم اکثر احزن بالقران قران دی یو جیب کتاب دی دا اټم بم دی دی اټم بم نه سیوا دی طاقت ته فقط کله پټاو شي ختم شي دشمن نه یو شي چابي کله غوالي غالب شي دا دشمن نه نشولې رورا دا کدر دشمنان غون کی نپسینو کی پراته دی خلکو پسینو کی دا بمونه پراته دی نن ګوره په فلسطین کې فضا نه کار نشتا یهود په لرزان دی چې دا څنګه حالت جوړ شو ان شاء الله دا د قیامت د نشانات او نشانات دي چې دا یو داسې جنگ دی چې مشکل ده چې دا زر ختم شي او سکه بیا لا قوم علی جنگ دی حدیث د بخاری کې راځي دا به مسلمانانو لاس راځي او چې دا د مسلمانانو لاس راشي نو دا به کافر ته پلاس نه یو دا نه پس به قیامت قائمي چې کوم جنگ روان دی پاس کرانو په نور زینو فلسطین کې دا د قیامت د نشاناتو نه یو لوی نشان دی او دې جنگ کې به ان شاء الله په فضل د الله فتح الله مسلمان ته ورکړي بهرحال قران یو طاقت دی چې دا طاقت د چا سره په دې طاقت سره دنیا مله خسته کوي پدې طاقت سره اخر مله خسته کوي پدې طاقت سره قبر مله خسته کوي پدې طاقت سره دشمنی په دوستۍ بدلې پدې طاقت سره الله رحمت نورې پدې طاقت سره الله انسان ته نه غلار خي دا قران ویلي ها لکه ویلکا د موټر وې ته وځه بس کا کو کبو و بولار باندې مزه انټرچې رومان تارک خوشی شاه یا و په خور ته ورسیږي یا با لاور ته ورسیږي مخالفه مکه کېږي ډایرک متغونی سا لاور ته ورسیږي مجبوری راځي د دې د سيزونو د وجنه پوښه دا صحابه رضوان الله علیهم اجمعین تاسو طاقت اغل الله ورکړو او حضرت عمر رضی الله عنه ولا یو ځل د ونه د لاندې ودرې په جلاشه صحابه ورته حضرت ته ډیر سخت یو کلکې نو دا جارې ولې وای جالم زکا چې د دې ونې د لاندې د خپل پلار حضرت خطاب وهلې ما دیغه تما او خان راوستیو پلار می چراغه او خان ولیدو نو خان وګری بچیا تاوګه او خان دې مال کړي دې کې زو وهلم دین اسلام کې دولت طاقت شته مسلمان کې طاقت شته خو مسلمان د خپل طاقت نه خبر نه دی او طاقت شته کې نه طاقت ختم کړي بلغی برای نام بلتا ملا مسکوا و بس کتا پورتا شاو بس مسلمان ہیں دا مسلمان ہیں نور دسنا خبر نہیں کہ اسلام و دین پر پروگرام خطور پر ایک بندے رو رہا ټول په دې کې باندې ګور ار یو بچي چې په خو بد پوشي د انګريزي نه خبرو د اردو نه خبرو د مس نه خبرو هر یو څه د جبو نه خبرو خدای شته کې به خبره پاتې شو چې پاتې خلک وایي بعضې ماشومان راغلو اولې وی سبق په نو وایو بیا د زنانه را لري کوسه لا سو کې نو بډېګان وشدا بچی دا په تعلیم مقاتی نشي مالکم تعلیم دې مل سم ته وینا د سکول لا چو سره سکول څنګه زده کی نو مې هغه په ځکه نو کدا په تعلیم پاتې شنو بیا کدا ځنی کې خوش زه بیا هم خی غم خو زه دوره لګ لیری کنه د دې تعلیم غم منګ نه کو او دا غي غم کو او کدی وګي کرخي دا سه کا ادا سه کا بیدا سه کا کر خطاو کا بیدا سه او کا سیدا سه او کا دیدا سه او کا هغه موږ د پاره وایو چې سبا زمون دنیا په خشي سبا موږ ته نوکری ملاوي سبا موږ خو بده پیژنو بس دا لګه زندگی په زمنګ لګا گزارې والا شي کمپیوټر په زده کما ساينس انجنیر شم ډاکټر شم اے استاد شم ټیچر شم دا شم نو کریم او کریم زما بس خورم او دا کمنګ زکونو به چې لبه وظیفو ته لاستم نو به چې لبه په جمعات کې بس ها ولال بیا دا مستقبل دی طاقت په دې علم کې خوشه او دو قسم علماء قرآن ذکر کړی دی قرآن یو آغا علماء چاگه دنیا پرستی یو آغا علماء چاگه دین پرست او دعیان دا قرآن و دا سنت دی دا پیغمبر او دا اللہ دی کتاب سی ترجمانان دی امنون کی دی صحیح خلق صحیح علما اغا الله په خپل گواهی کې او د فرشتو په گواهی کې شمیل کړی دي دومره لوی سره دومره لوی بنده یو عالما چې تما د ځان سره شمیل په گواهی کې سی پابند راغ الله وی ما ځان سره په خپل گواہی کې شمیر کو ان شاء الله شمیر کو خو سی بندش کنه سی اکبر شو خوش نو چې سی شو نو دل الله مقام سی ورکو الله د تواد د پیغمبر وی او بیا خودي سی نو چې خیر سي دعا ولغواري چې خیر سي نو الله د دې خیر د پاره غوړه کړی چې خیر سي نو هغه الله په خپل گواهی کشمیر کړه خیر والا سي اکبر سولما چې کم خلک دا کار کوي نو هغه ډیر بهتر دی هغه ته معمولی و نه ګوره هغه ته بیکار نظر باندې و نه ګوره هغه ډیر وی خلک دی سورت مومن اتم آیات دی فرشتي ول دعا غواړي زکه د خیر سره تعلق دی او چې د خیر سره تعلق وي نو دا غبا د خیر کارونه کوي او حدیث کې مرাজি خيار الناس العلماء بهتر په خلقو کې هغه سي حق پر علماء دي یعنی کان علماء دي سي علماء په کتابونو خل مولا کیږي مسله فتاوی دي دا وره غره الله دې موږ نه جوړ نکي ځواب قران ذکر کړی دی الله وی دو قسم علماء دی دو قسم امیان دی امیان هم دو قسم قران ذکر کړی یو داسې امی دی قران وی چاغه د قران او د سنت پسې تابعدار هغه پس روان دی باځي مړه چې تاسو ویلي پس پلا پوه شو نک پوه شو ان وجدنا بانا علی امه چې زمون پلارو نک سکري هغه کافی دي داسې امیان دي چې هغه د قران او د سنت تابعداري نه کوي هغه د پلار او د نکو د استاد او د مشرانو تابعداري کوي چې صحیح به ځانې کړی هغه نه نه بعض خلک کوئی کنه دا اوس لګیاري وي بیت ال بیت المقدس قبله اولا آزاد الوالدا غریبان دې نه خبر نه دي چې بیت المقدس قبله اولا او خدا قبله ثانی وا بیت المقدس دا قبله ثانی دا قبله اولا بیت الله دا اوله خانه کعبه وا نبی علیہ السلام مدینی منوره تلال وای مخواړه وا بیت المقدس تا شپال سول سمیاشت مخې واړه وای بیا مخواړه وا اول قبله بیت الله تا سورت آل عمران کې الله نو ان اول بیت اوزع للناس الذی ببکۃ مبارکہ اول کور اول قبله چې ما جوړ کړې و د پاره د عبادت د خلکو ناغه د کعبه شریفه هغه معنا خو چې چا سوي هغه په سلوان دی خلک بلندو غو خلک سور دی قبله اولا دا قبله ثانی دا قبله اولا نه ده قبله اولا خانه کعبه ده ان اول بیت اجع للناس للذی ببکت مبارکا د مکې نه تعبیر په بکې سره کړي ځکه چې بکا یا بکو په معنی د سر کته کول سره راځي او په مکه کې د لوی لوی بادشاہانو سره کته کیږي کزان ته لوی بادشاہ وای ناغه بسر کا پکې الله تا زکه او تبکا او تعبیر د مکه نه په بکه سره کړي مقصد دا دی چې قران الله را لګلو دین را لګلو او الله د خپل دین په خپل حفاظت کوي دا مو آیت لا به ختم شي مسلمان او قران دا نه ختمي او زما ستا امتحان اخلي نن د سالب دنیا د مسلمانانو د کفار امتحان الله اخلي لګیا دی وګوري لنن زره ګورم ز الله وي کیف تعملون تاسو باندې عمل کوي سو کوئی دا خپل منځ کې داږي جنگ دی سو کې شیعه دی سو کې نه نه نه نه نن د مسلمان او د غیر مسلمان جنگ شروع دی سم چې کافر یو دی پکا چې مسلمان یو شي الله وی کته یو کېږي او کنه یو کېږي ما ته پته ده زه ګورم او کله شکستم راځي ول نبی علیہ السلام کمزور ہے ول نبی علیہ السلام رشتینی نو چې الله ول شکست په حکم قرآن باندې ورکاو امام ابن قیم کلی رحمت الله علیه چې په جهادونو جنگونو کې با کله شکست وی دی مثال د بوکې کله به موقع د یو راخیږي او کله به د بل راخیږي دا جهاد ته د پاره د اوچتوالي د الله د دین نور خو هغه چاره د الله ده ستاو زما ډیوټي اصل مشکل دی ها اجازت نشتا اصل مشکل دی نو ما او تا بس صرف څنګه دعاګانې وکړو باج خلق کوئی پتوا کار نکی ولی نکی گی وی خیبر فتح کی دا نبی علیہ السلام و سلام لد زیو صحابہ و صدا نفتح کی دا لابل بیا با پشاشو بیا بلال بیا با پشاشو لد زیو صحابہ کلام و دیر زورو نبی علیہ السلام پاری مندلیو اچانک آغا فتح شو اللہ پیغمبر پاک دوی چه پیغمبر داستا کار نو چه تا فتح وکڑا دا ډیر مشکلو خورستو تاپس خلکو زنانو ماشومانو سړو لاسونه او چتکړي او ای دراګان کولې هغه لاسونه او جلا ما خطا نه پرې خودلا ما دا دور پتا مین یو زما په دین باندې او دور غیرت مندي چاغه لاسونه او چتکړي او جاری مداغه هغه جلا او داغه لاسونه ما کته گزار نکړه هغه د دعا په تعالی فتح مندلا نو ممکن ده ان شاء الله زمون دعاګانې به چې الله مسلمان له فتح ورکا سوره مسلمانان چاغه الف جنگيږي هغه الله فتح ول نصیب کا سوره کفا چې داغه خلاف کوشش کوي هغه الله شکست ورکا نو ان شاء الله بره خدای به الله لاس کړه ومن نصر الا من عند الله امداد د چا طرف نه هغه په اتم ناراضي هغه په میزایل ناراضي دا خو نفس اسباب دي نبی علیہ السلام د بدر په میدان الله ډیر کافر زور اور دي ته مقابله نشو کولای پیغمبره الله تعالی پیغمبر ته وحدلا یو موټه د شکر والا او داسې گزار کا زبدا یو موټه شګ استاد اتم طاقت نه سیواره ته او هغه شګي الله د کافر سترګو ته ورسولې شګي مزل او صحابه سره توري په دې سټونو سټونو واز فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الله وي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ان شاء الله هغه بارودو کې هغه میزایلو کې الله طاقت چي زموږ د دعاګانو په وجه باندې الله دې هغه ماشومان هغه زنانا په یو یو کور کې ټول هغه شهیدان شوی دي دلوی ظلم نه نو موږ له پکار دار چې دا غیر پر دعاګانې کو او د الله په کلام کې د الله په کتاب کې ډېر وې طاقت دی الله دې موږ له پرې عمل کولو توفیق راکړي